حدیث تاسو اوریدلې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای شیبتنی یهود و اخوات وا سورۃ یهود او داغي غوندي سورتونو چې دین هغه ګډا کړم الله وی فاستقم او استقامت ګران دی استقامت ستوي او بکر صدیق کوئی رضی الله تعالی عنہ پی لم یمیلو الی الہ آخر لم یمیلو الی الہ آخر قالوا ربنا الله توحید ثم استقاموا لم یمیلو الی الہ آخر بل الہ ته اعلان نکړي دارنګي ایمان راوړي بیا د ګیدړ په شان باندې چل ول نه کوي دا ګیدړ نه لومبړ ډېر چر کې دی اے تاسو یو ته غرف کا تر وروړي دارنګي اوامر او نواهیو باندې کلا کېدل دا د عمر سے معنا ده او د اسلام په لار کلا کېدل دا مانم چا کړی دا فرایض ادا کول علی صاحب فرایض ادا کول تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا پڑھیے وعن ابي عمرو فقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای قلت يا رسول الله ما هو اي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي في الاسلام قولا هو ما ته په اسلام کې یو خبر لا اسال عن احد غيرك چې زه سوال اونکم داغي په بار کې دی او تنها غيرك استانه علاوه قال قل آمنت بالله ثم استقم وی آمنت بالله وایا ثم مستقیم او بیا کلک شپ دی باندې بس دک چې دنو دا تا تدا سے خبر کوم چې ته دی باندې عمل وکړي چې ایمان راوړا خو بیا ګوره په دی باندې کلک شا اخو دی خوانه شي استقامت ګران کار دی یار کله او کې شاد کی د باندې سخت راشي پرې دې شاد نه قرارې ګټه نه نه نه شاد نه شاد ایمان دی ها ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل قارب الله یو بل تنیز دی شي وتددو توم تخبر عمل نشي خلاصې دې اے د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل او زوم نشم خلاصې دې ک الله می په خپل رحمت او خپل مهرباني کې پټنه کی زوم نشم خلاصې دې دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اهل الامالی جنتونو ته داخلي دل چې هغه رحمت ته دا د الله په فضل باندې کیږي اې د امیدونو خواندانو دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اهل الامالی اشکال تلک الجنت اللتی اوریتموها بما کنتم تعملون التنا دا معلومیږي چې جنت دا په عمل ملاو دی د چا په وسیلو واسطو تو فعلون نه ملاو او اوریتموها تعبیر په میراث سره ذکر کوي چې د پلار لیکنه پاتې شي یعنی ته میراث وي د آدم او د حوا نه یو وخت کې پاتې شي او ذکر ته میراث وي یو ته میراث زکوي چې په میراث باندې شفاعت کیږي سره کیږي چاته چې میراث کې څه شی پاتې شي شوق په شفاعت نشي کوله لہذا په جنتیانو څوک شفاعت نشي کوله زکو ته میراث وایي یا دا نقطه د اور استموها بما کنتم تعملون ار چاله په جنت او په جهنم کې زیت یار دی لیکن چې نیک عملو کی جنت تلړ شي نو هغه د جهنم ایسه جهنميانو ته میراث کې پاتې شي او چې بد عملو کې جهنم ته لړ شي نو جنت کې جنتیانو ته غي صفات شي نو د ته په میراث کې د جهنميانو ایسه پاتې شوی د زکو د پوری سموا بما کنتم تعملون وایي یا با الله رب العزت کلا کلا الله دې مو تاسو جنتیان کی جنتیان ته به جهنم ښکارا کوي ورته وي هغه دې ځای وو په نیک اعمال دي کړیو نو ځکه دې ځای تر علی ایو شکر دې الله دا غزنه بچي ما او جهنميان ته به جنت کې وي دک دي ماضي وي وګوره دي مزو ته وګوره خطابه د عملونو کړو دې ځای ته چې وایي دا څه شي دي وی د چې جو جلته ہے تو جلنے دو سخی زلواڑی حاصل سراوت اشکال سراوت اشکال نور څه کنه اور استموا بما کنتم او دلته وی په عمل باندې شیخ لاسې دی جواب دا دی چې جنت ته دتلو دو ذرایع دي دو اسباب دي یو ظاهری ذریعہ او ظاهری سبب دی نو ظاهری سبب عمل دی نو بما کنتم تعملون لیکن حقیقی سبب هغه د الله تعالی فضل و کرم دی نو ځکه چې دنه دا ویل شي چې په عمل سره نشه خلاص دی دا د الله په فضل و کرم به کیږي چې دا الله فضل و کرم او شو نو جنت ته وزي ځکه د دې عمل توفیق تعالی چا درکړو الله درکړي دی لہذا جنت ته تلو سبب حقیقی خو فضل د الله دی او سبب ظاهری چې دی نو هغه نیک عمل دی کله نه کمل ته نسبت شي او کله د عمل نه نفي شي نو د عمل نه نفي کیږي مطلب چې حقيقي سبب نه دی او عمل ته چې نسبت شي مطلب دا ظاهري سبب دی هو گیا کہ ہو نہ گیا وایا کنا ہو گیا کہ ہو نہ گیا والمقاربه القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والصداد الاستقامه والاصابه ويتغمدي يلبسني ويسترني قال العلماء معنى الاستقامه وګوره صدا څه ته استقامت ته وی کنه استقامت سره لګی کنه استقامت معنی څه ده لزوم طاعت الله دا الله د تابعداري سره ارختیدل قالو علما وی وهي من جوامع الكلم دا استقامت او سدیدو دا د جوامع الکلم نه دی وهي نظام الامور د معاملات په انتظام کی دا استقامت اصل دی او جړ دی د معاملات په انتظام کې ته چې معاملات برابرای استقامت بدر کیوي جړ ولا دادې بنیاد ولا دادې الوستا معاملات نه برابرې وبالله التوفیق باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات الله باب دې په بیان د تفکر او د سوچ کولو کې په عظیم مخلوقات د الله تعالی کې و فنا دنیا د دنیا په فنا کې و احوال الاخره او د آخرت په سختو کې وسائر امور ایمان او دارنګ امور د دنیا او د آخرت او تقصیر النفس نفس بندول و تهذیب یا او صبر برول و حمل عل الاستقامه دې په استقامت باندې راتي زول چې دې د نور روان نشي دې د نور روان نشي وای دا شعر دې را روان وش کنه دې صورتونو موږ را لګنه بګي هاي یو شعر دا دی اچھا شیخ القران رحمه الله چې کله د الله نو سه نبی نو قران وی دیو ته وی تعالی په قران شو خو وی هغه وی دا چې ما ته چایو دي چې عبد الله سیندی دی هغه کوم ځای کې مکه کې عرب روان شه دی حاجی سینه تل دی هغه من جد من جد من طلب وجد وجد لاو استادان نقل کوي چې قرآن سے وی چې ما دغه ته وی عبد الله سیندی سے تا چې قرآن ولي افلا ينظرون الى الابل او الى الجبال او الى السماء الى الارض ذکر کوي امام جبار وګوره مبارک سدي اسمان دا څه کړکې کولاو دي کې اوخان روان وي کته ګورا سدي اپوري اوخان روان دي دې دې دې کته ګورا زمکا دا مخامو غرونه دي دا ټول دلته کې موجودو الله په قران قراغل نه په جبه د عربو دی الله په کول نو غرونه اوخان او دارنګ چې دنه سره اسمان او زکه دې کته اوپر دې کو کته نه دې کو کته نه دې کو برابر اوخ دنګ دی دا چې دنګ به وي خېجو به ته څنګه وي اوخ ته وګورو ته څنګه خېجي تاسو ته څه خبرې مهار بولوي چې دی زور مهار کی ځکه سب کته چې کته کی برابر هغه باندې کته پرتای سچ کته کی نو کتی تبا دې لګي لګي دلی والى السماء كيف رفعت سبحان الله اسمان خسته دی اسیدونه وخسته دی د اسمان کې ستوري دي سپوږمۍ نور دي داسې پاو سیدونه وا چمکیله سیدونه لګېدلي وي فینش دی خدان کې به د اسمان خوې پیدا کی اسمان په دوست دشمن یو شان وریږي تب هم په مسله د توحید کې یو شان وریږي ځان کې به د اوخ خوې پیدا کی اوخ چې دنه مې خور د خارو مې بور د بارو خوراکي ازدی دې خوراک به دې کمی طالب ورو په کار باندې ورې زیاتی اوخ د ټولو نبار زیات وي او خوري ازدی سخت او برداشت کوي پاسمان کې نو داسې ګلاسونه او جګونه پراتی چې د په ټیبل وبانی او غرونو ته وګوره دا څنګه ځای په ځای په ځمکه بالا سونه دي داسې په قالین باندې چې د بالا سونه پراتی دا غرونه داسې دي لکه ته وایې چې دا په دې ځمکه باندې بالا پروت دی دا چې الکم په قالینو بالا کې پرتی او ځنې ځای کې دا غرونه داسې په لین پراتی کا ګوره خان کوي سټپ بای سټپ بیٹک دی جوړ کو مزیدار کت قالین او غړوا وزرابی مبسوطا بالښتونه په چرچا پی رکیدا خدای سره کت نشی کې ناشته خو کی تکلیف ته لہذا صوفی و ترکی دا سرور مرفوع یو پالن پکی و ترکی دا پالن بالښتونه کیدا نو ټیک د بالښتونه او شول لاندې کارینو غړې د د پاسه صوفي او یا وخت درکړ د څنګه کوڅې دی یا د دنو کټ کې پکې کې فدې دی نو ور سره د کیلا سنم چې دن هغه ساته چې وګو نه یک دم راړ کیږي او د توجه کړی چې د کاول خبره د وګو او خبره دی لګا اول خبره د وګو بیا د دودو وی ګر سي لګا دودو دودای خرستی بیا دودای ماشومان نه دودای دودای ما دودای راځي